سورت چې شروع کوو د دې نامه ده نمل نمل میګو ته وایي دلته هم دا ټکې راځي د میګو باس راځي نو د دې غون سورت نامه شو نمل مکی سورت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوه دی د نورو مکی سورتونو په شان دی کې به زور وی زیات په اصلاح د عقیده باندې چې زمونږ استاد سو عقیده درست شي خاص کر عظمت د شان د قران مجید عظمت د شان د رسول الله عظمت د شان د الله د دین دا بیانېږي طاسین الله خپويږي په خپل مقصد په مانو د دې ټکو تلک آیات القرآن و کتاب مبین ترغیب دی تلک دا چی دی آیات القرآن دا آیاتونه دی د قرآن مجید و کتاب مبین او دا آیاتونه دی دغه کتاب خکاره که خیال مو بختولا جی په بخاری کې مونږه بل رسوي چې دا تل کنه دی دا د لری اشاره د پر راضی آغا لیکن دلته کې دا تل کا چې دی نو دا په معنا د هذه سره دی آغا معنا به نه کوي هذه معنا به کوي کده ته یادی نو تلکا دا چی دی دا دا صورت دا آیاتونه آیات القرآن دا آیاتونه دی دا قرآن مجید و کتاب مبین او دا غا کتاب خکاره دا چې مونږ ته دا کم پروت دی د دې کتاب مبین نامه هم ده او د دې قران نامه هم ده نو دا آیاتونه دي د قران او دغه کتاب ښکاره الکه دا قران مجید دا څنګه کتاب دی دا غي صفت هدن دا هدایت کون کړي انسان ته هدایت کوي هدن دا هدایت کون کړي لار خودون کړي او چې شاه هدایت قبول کو نو وبشرا او دا خوشخبری ورکون کړي دا الله د رضا د جنتونو خوشخبری ورکون کې دی خل المؤمنین د پاره د مؤمنانو کافر له خوشخبری نه ور کوي کم مؤمنان قران مجید دا خوشخبری ورکون کې دی د پاره د مؤمنانو وی هغه مؤمنانو چې استاد عقیده هم درسته او اعمال هم درستی برای نام نه عقیده هم درسته اعمال هم درست په اعمالو کې بیا دوه قسم اعمال دي یو بدنی عملونه دي یو مالی عملونه دي په بدنی عمل کې لوی عمل منځ او په مالی عبادت کې لوی عمل زکات نو هغه وایي الذین هغه مؤمنان یقیمون الصلاة چې هغوی ادروي منځ هلکه د منځ ډېر اهتمام کوي د یقیمون الصلاه کې دا معنی یوازې نه ده چې په خپل مونږ کوه نه په خپل مونږ کوه مونږ او دروه د کور د ماشومانو خیال د زنانو محترمو خیال چې دوی باندې مونږ او دروه یقیمون الصلاه چې هغوی او درای مونږ ویؤتون الزکات او هغوی ورکوي زکات دا خو اعمال شو اعمال درست او عقیده هم درسته او د عقیدې په مسله کې غټه مسله په قیامت باندې یقین کول چې د دوی پر ورځ د قیامت باندې یقیني خو ورته کلکه پته یقیني چې د سر ورځ د قیامت را روانه ده او زه به الله ته پیش کېږم وهم بالآخرت او هغوی پر ورځ د آخرت هم یوقنون هغوی یقین کوي هغه بد عملونه چې دوی کوي هغه مې ولا خسته کړی دی لکه نن چې تاسو ته خپل قران مجید خپل ښکاری دوی ته به غونډس کې او دا د ډمتوب کارونه خخکاری وې د دین خشه نشته تاسو نه پويږئ زینا من خسته کړی دی لهم د دوی د پر اعمالهم هغه بد عملونه د دوی هغه بد عملونه دوی پرې دین او دین خص نشته دي فهم یعمهون نو دوی حیران دي حیران متردد دي نه په خپويږي او نه په بد پويږي جلالین استاد یو بل معنا کړی دا اگر چې عام خلک هغه نه کوي هم سیدا کم خلک چې ایمان نه وروړي پر ورځ د آخرت دی خلکو ته ما اعمال صالحه خیسته کړی دی الکه مونږ کوي دی کې ګور ډیر ثواب دی زکات ورکوي دی کې ګور ډیر ثواب دی روزه نیسه دی کې ګور ډیر خیر برکت دی حج کوي دی کې دا نور اعمال کوي دا مال می ولا خیسته کړی دی خو دوی دغه ذکر چرته کوي هغه حیران دی هغه نه خپېجنې او نه بد پېجنې هغه الله چې ورته کوم شي نه ښایسته کړي دی هغې ته ښایسته نه وایي او هغه چې نور بد عملونه دي هغې ته ښایسته وایي فهم نو دوی چې دي یعمهون هغه حیران دي اولئک التخویف اولئک الذین دا هغه خلق دي لهم سوء العذاب چې شته د هغوی دپاره بد عذاب وهم فی الاخرت او دغه خلک چې دي په آخرت کې به هم الاخسرون هم هغوی تاوانیان وي بیا د ترغیب د الله کتاب ته و انک او یقینا ته چې ای پیغمبره لتلقى القرآن نازل ولی شي پتا قرآن مجید و انک یقینا تشی لتلق القرآن نازل ولی شی پتا قرآن من لدن حکیم علیم د طرف دا غلانا چغه خاوند حکمت ته په خپل کارونو کې او خبر په هر څه دی دا قر دغه د کتاب را لېګل یا څوک پیغمبر کول الکه دا سنوي خبره نه را چې تاسو مخالفت شروع کې تاسو تاریخ وګورئ پر زمانہ کې الله پاک بیل بیل پیغمبر را لېګل دي موسی علی السلام را لېګل دي سليمان علی السلام را لېګل دي دا ټول را لېګل دي اس قال موسی هغه وخت کې چې وی حضرت موسی علی السلام لاهله خپل کور والا ته او وی حضرت موسی لاهله خپل کور والا ته حضرت موسی علی السلام د مدین را روان دی لس کال پس لس کال مدین کې تیر کړنو بیا را روان دی مصر ته ځي تاریخ کې لکه مفسرین چې یخه یخنی و لارم ته ګډه وړه شوی و چې کوی تور ته راورسېدل په غره کې اور ولید نو دې کور والا ته وایي تاسو لږ دلته ایثار شئ زه ځم هغلته مې اور ولید کیدی شي هلته به خلکي د لارې تپوس به ترې وکړم لار رانه ګډه وړه شوې ده او که نور څه نی لږ اور به درته راوړم ځانونه به پرې ګرم کړئ خان نو اس قال موسی لقومه پاغه وخت کې چې وی موسی علی السلام لاهله خپل کور والا ته انی انست نارا یقینا ما اولید اور کور والا ته وی ما اولید اور سآتیکم زرد چې زبر اورم تاسو ته من هدا دغه اور نه به خبرن خبر د لار خبر به تر اورم چې لار پکمه ده سړی اور بل کړی دی ته ول لرګي ورنږدې کې داسې وي او ستا د لرګي پورې هغه اور بل شي دغه ته شغله وي بشهاب په شغله هغه شغله څه د قبسن لږ اور چې د ډیر اور نه راواغستی شي لعلکم تستلون د دې د پاره چې تاسو په ځانونه ګرم کې لعلکم د دې د پاره چې تاسو تستلون ځانونه په ګرم کې چې حضرت موسی علی السلام هغه کم ځای کې شغلې د اور وی هغه ځای تراغه اور مور نو یوونه وا او هغه د اونې ته الله تجلی کوله او دا غ تجلی د وجنه دیونه بداسي چمک وو لکه د اور پشان فلما اتاها هر کله چې هغه راغی زید اورته فلما اتاها فلما جاءها کله چې دی راغی هغه ځای د اور ته نو نودیه اواز وکړی شو هغه ته هلته چې راغی نه اور او نه بل څه بلکې د الله تجلي وه نو نودیه اواز وکړی شو هغه ته د څه شي ان بوریکه چې یقینا برکت کړی شوی دی من په هغه چا فی النار چې په اور کې دی دا څوک چې په اور کې دی په د باندې برکت شوی دی ومن حولها او پاغه چا چې څوک چا پیره د دین دی دا کم خلق چې د دې اور ځای کې دي اخو اور نه و ما به خالی چمکو د الله تجلی و په دې اور کې چې څوک دی یعنی دې رڼا کې په هغه هم برکت اچولی شوی دی او چې څوک چاپېره د دې نه دي په هغوی هم برکت دی هلکه په دې اور کې چې دا رڼا وه دې کې څوک او دا چاپېره کې څوک جلالین استاذ وی فيه قولین دې کې دوه قوله دي یو دا دی چې دا چرته دا چمک کېده او دا رڼا په دغه ځای کې موسی علی السلام مو نو من فی النار نه مراد څوک شو موسی علی السلام دا موسی چې په دې علاقه د دې چمک کې دی د دې رڼا کې په دم برکت شوی دی او چاپیره د هغې نه څوک ملایکې په دې ملایکو برکت دی ام بورکا چې برکت ورکړی شوی دی من هغه چاله فی النار چې هغه په ځای د دې اور کې دی چې هغه موسی دی ومن حولها او هغه څوک چې چاپېره دي د دینه وسبحان الله پاکي وایو الله لا رب العالمین چې هغه رب د ټولو مخلوقاتو دی یا موسی الله نبوت ورک یا موسی اے موسی انه یقینا انا الله ز الله يم انا الله ز الله يم اغه الله العزیز او چې هغه غالب دی په خپل حکومت کې او الحکیم او خاوند حکمت دی په خپل کارونو کې الله چې هر څه کوي رور داغه په کارونو د حکمت نه ډکی او چې یو ځل د کار اراده وکړي نو بیا څوک رکاوټ نشي پیدا کولی هغه عزیز او غالب دی نبوت خو ورکو خو ګورې نبوت سم معمولی کار نه دی غټه ذمہ واری ده وای چې سړی سره دانه زړه نی کنه دانه د نبوت کار دی نشي کولی ځکه ټوله دنیا د دشمنان شي نو الله تعالی لګي حضرت موسی علی السلام ته لګ بهادری ورکي بادرکي زړوري چې لګ زړور شي نو دا غي ناجدها جوړ شو او تهتز هغه خوځیدله او دسې خوځیده کانها جان لکه تبوي دا نری مار دی الکه نری مار په حرکت کې تیزی او غټ مار چې دی په حرکت کې سوړي نو دا داسې شی و چې په جوسه کې غټ و خو په حرکت کې داسې و لکه ته به وایې چې جانون دا نری مار دی چې دی ولیده ګورې طبیعتي طور باندې الله وته وی یا موسی اے موسی لا تخاف مې یریګا دا هم ستاغه خپل امسا ده دا مې سي معجزه در کوله انی یقینا زچیم لا یخاف لدی او بن یریګی زما پنیس المرسلون پیغمبران زما په دلبار کې د پیغمبرانو د پاره یره نشته یقینا او بنه یریږي لدیا پنې زما المرسلون پیغمبران مړه پیغمبران خلوی هسته دي اپریده دا لاندې راشه لاندې عام مسلمانان نه دي عام مسلمانان په هغه مسلمانانو باندې یره د شغه ظالمانی او بدعملی خو په دې عام مسلمانانو کې چې کم بدعمل دي او ظالمان دي او هغه د خپل ظلم نه توبه وسته په هغه یې نشته الا من دا الا په معنا ده لکن سره کې الا من لیکن هغه څوک ظلم چې هغه ظلم کړي بدعملې کړي ګناهونه کړي او بیا توبه وسته او ثم بدل حسنا او بیا په بدل کې وکړه ښه کار بعد سو ان پس د بدونه بد کارونه وکړه د بدو کارونو نه پس بیا توبه وست او اعمال حسنه شروع کړه فإني غفور الرحیم یقینا زبخون کې او رحم کوونکې دا دوه معجزې مې دل درکړې خو دا دوه معجزې په هغه نه معجزو کې دي نه معجزې دي په هغه نهو کې دوه دا دي اووه نورې دي او دوه دا شوي فی تسع آیات دا دوه معجزې دي په هغه نه معجزو کې کله چې رالی دی قوم ته دی فرعونیانو ته آیاتنا نخې زمن مبصرتا واضحه نو دی بد نصیبو قالو دوی وی چې دا معجزې نه دي هاذا سحر مبین دا دی جادو ښکارا زدی سړی نه دی زدی د زدی په زړه کې ګوري په خبره یقیني خو د زد د وجه نه منی نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانی اکثر کافران داسې وو دسې د موسی علیه السلام د دین ګورې داسې عجیبه شی دی چې هغې نه انکار کولی نه شي په زړه ټول مني خو دا مني ځکه نه چې بس د زد او د عناد د وجې نه وجحدوا بها او هغه انکار وک پدې د دې معجزو نه انکار وک نور وته پزله باندې خپته لګیده چې دا دغه نه دی دغه د جادو نه دی واستيقنتها او یقین کړو پاغي انفسهم زونو داوی نو الکه چې زړونه یې منه او په خولې باندې دغه کو انکار کو دا ولې وی ظلمن د وجه د ظلم نه و علوا او د وجه د تکبر او د لوی نه فانظر ته وګوره چې د دغه بد عملو خلکو انجام څنګه شو کیف کان عاقبت المفسدین چې څنګه او اخی انجام د فساد کوونکو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خيرا من الاولى دعا وکړه یا الله تعالی یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب د خپل دین صحیح پوهه زموږ نصیب وګرځي رب په خپل عظیم کتاب موږ پوهه کړي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب صحیح پوهه نصیب وګرځي د قران او د احادیث رب اتباع زمون نصیب وګرځي رب د قران او د احادیث اتباع زمون نصیب وګرځي رب د قران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 بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي زمون یو ملګری دی اوس بل کس راته وي موږ سره سبق کې اړ اټیک وته شوی دی هسپتال کې دی غلم دعا وکړي چې الله ورته صحت ورکړي وصلی الله تعالی